پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم يهوديان را جمع کړه او یا معاشر اليهود اسلمو قبل ان يصيبكم بما اصاب قريشا اے دل د يهوديانو اسلام راوړې مخکې دا غنا چې هغه ستاسو ته ورسی کم چې قریش ته ورسېدل واقع د بدر ان شاء الله پورا تفصیلی واقع په سورته انفال کې را روانه خدا جنگ پر رمضان کې شوه بدر د یو دینوم دی چې تقریبا اتیا میل لري د مدینې نه شمیر د کفارو نه 150 شمیر د مسلمان شمیر د کفارو نه سوا پنځوسو دو سو نبه ور سره اسونه وو او تعداد د مسلمانانو درې سو دیار لسو دیو سره او یا او خاندي د مسلمانانو سره ات توري دي د مسلمانانو سره شپږ زغري دي د مسلمانانو سره قیدیان امرا واستل مال غنیمت مر سره صفرا مقام ته چې کله را ورسید نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نظر ابن حارث د قتل حکم ورک علی تا زکه جنډه د کافرانو د سره پورز د بدر چارق الزبی مقام ته ورسید نو امر یو کو په قتل د عقبه ابن ابي معيط باندې او نور قیدیانو سره محمد عربي صلی الله علیه وسلم سره د مال دولت مدینه ته را ورسید وګوره په دین کې خیر خواهی تا رحم تا او مهرباني تا کله چې نبی صلی الله علیه وسلم دا قیدیان مدینه ته را ورسېدل قیدیان په انصار مدینه قیدیان په مسلمانانو تقسیم کړل او نبی علیہ السلام او اوصابهم خیرا ویل دې قیدیانو سره ډېر کله سلوک کوي هاي د صحابهونو قربان نو فکان الصحابه یاکلون التمر ويقدمون على اسرائهم الخبز پخپل وې کجوري خړې او ډوړې وې قیدیانو لور کولې عملا بوصیت رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل نبی په وصیت باندې عمل کاوه تقاتل فی سبیل الله و اخرى کافرۃ بلا ډلوا يرونهم لدلو با ضمیر د فاعل راجه د مؤمنانو ته او ضمیر د مفعول راجه د مشرکانو ته نو لدل با مسلمانانو هم د کافرانو لرا د خپل ځان د چن نو مسلمانان سور روایت اسو دیا درې سوا دیار لس نو کافران به ورته سوخ کار کېدل 626 او حالا چې کافران خو 990 خو الله مسلمانانو ته 626 کار کړو نو مسلمان ته خدا دوړه نه ښکارې ګړه نه ښکارې ده هیڅ شی نه ښکارې ده ماشاءالله یو مسلمان خدا دوه مقابله کولې شو او کافر ته هم د قشان يرونهم خودلې کېده د کافرانو ته هم دا مسلمانان مثلیهم د خپل ځان دچن نو کفار سورورا 950 نو مسلمانان ورته څوک کارا کېدل 1900 نو بس په دیو باندې خو کافر باندې خاصم مخکنه روبو چې مسلمانان ورته دچن کارا شو خو زړه لاړو وبېللو او دا مو صورت بعینه د میدان جنگ صورت کې داسې مسله وا صورت انفال کې چرازي چې مسلمانانو ته کافران لک شو کافرانو ته مسلمانان لک کارا شو نو دا اولنې حالتو ابتدا د جنگ کې الله یو بل ته بالکل لک کارا کړه د دې لپاره چې دا په یو بل باندې ورشي شکل عین میدان نو د میدان جنگ حالات بیا دا او چې دا کم دلته ذکر شو مسلمانانو ته کافران 626 او کافرانو ته مسلمانان 1900 بس په وی باندې روب راغې نو سورته انفال حالات څه شه درو روایت کنا ابتدایي حالات او دلته کم حالات ذکر کړي عین د معرکه حالات نو ماشاء الله است اشکال را نه گئے مسئلہ حل شولا مفتی شفیع مفتی شفیع رحم الله یو خبره کړې عجیب خولې وای دنیا کې محبت فطری ہے دنیا کې محبت فطری ہے مگر اس میں غلوا مهلک ہے د دنیا محبت فطری شه ده دا ستاسو زړه ته لذیذ ده خو په دې کې نه نوتل ګره دا هلاکت ده ایو الله والا خواله سړی لاړو ګوري مال دی دولتونه دی قصې دی قطاری دی ټر پر د دنیا دا چمک دمک دی هغه ورته عجیب خبره وکړه ون مردستان کې دنیا دوست دارت نمردستان کې دنیا دوست دارت اب در کشتی حلا کشتی اس وای که اوبا د کشتی لاندی ماشاءالله کشتی با پی روانی خو کدا اوبا د کشتی دن نلاړی شي نو کشتی با پی یو ځل تباشي سړیا دا خخه سیزونه دي مزدار سیزونه دي خو بهر لرا په دې زړګي کې دن نه مننه با ستبا ودی کی لیا فتنه د دې لپاره دا ده وګورئ بخاری 5096 صفحه کې مسلمه وګورئ په دې یعنی د ناری نه د پاره لوی فتنه زنانه ده ابه وجنا اوله فتنه د بنی اسرائیلو کانت فی النساء د زنانه ونه شروع شوه مال رانه غواړي دولت رانه غواړي کوټه رانه غواړي ډیکوریشن سامانونه رانه غواړي نو پتیلام رانه غواړي ګره پتیلا اے پتیلام رانه غواړي نو نغره هم رانه غواړي نو سرور الله پریزم پکې راغې الا الخيل مگر اسنا دا روایت نسائی راوړې او سندن دا روایت بالکل صحیح دی او ابن کثیر هم په دې ځای باندې وګورئ دا روایت پای کی زین للناس حب الشهوات من النساء نو البنین دیم نمبر زمان د دې محبت هم طبيعي ده فطري ده یا الله زما دا کور ودانا ټیګه کبه خپش نورانه به تختی غمونه دي کنه نه الله وی نه نه وحل علیکم رضوانی ما پتا سبانه خپل رضا واچولا چرته بستا سونه خپنه شم پتا سو بچرته غفوسر شم متفقن علیه حدیث ده بخاری مسلم کې هم دا روایت ده ترمذی کې هم دا روایت اچھی بانی میں شیخ صاحب پڑھتا ہے شیخ صاحب په جنت کې بچي یې کړه اخو یو میا صاحب ډېر خسړې و ولې په جنت کې خو یې ور نشته دینو چې به کمزې کې پخېږي ورته وام یا صاحب الله تعالی په دوزخ کې په خې خو بیا براوړي یا باندې چې یا رسول الله افل انی احب الخیل نزه تاسو صحیح حدیث بیانو منګړه ترویت نه غواره بس دلته اسمانه سوریدل پلانی زیتا د زړه اراده بس دا نشته چې سترنګ تا وه مړه دا نشته چې وبولې غم ماشاءالله الوزا الله دې زموږ نصیب کړي مړه ډېر کوله سیل دی راشه مرګریات مړه زو پاس باندې زو دا ځان لا مزه ده ځان لا خوان نه جاز څه شه دی دنیا جاز بس شه جاز بدر نه یری کی یو سړی راغی یا رسول الله ان رجلا من اهل الجنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای ابو هريره نه روایت ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای یو سړی بعد جنتیانو نه استاذن ربه فی الزرع الله نه به اجازه غواړي الله زپدې جنت کې لګه کرونده کوم کورودان سره به خبرې کوي الا خبرې کوي خبرې کوي یو کال تیر شو بل کال تیر شو بل کال تیر خبرې کوي رورا خبرې دون لذیذي دون لذیذي دون لذیذ څلوې کال تیر شي څو کال رورا برین آواز کیږي وا د خدای بنی آدم لګ بل طرف ته مګورا نور مزي امشته ده دا راځه قصه ده سړیا زم کدا د دنیا بی بی جنت ته پدې هي اتلاړ شي پته نه لګي دا د حوران او دا د جنت د غلامان او وینځ دا کم طرف ته تختی چې کیا بلا را لا مزه حل تشته